بسم الله الرحمن الرحیم د قربانۍ د مسلې متعلق تو سارس کړو چې سب شفا باندې بیان وشي قرباني چې په عربي شي ته اوسیا وتی وي کې دې حکم دا چې دا واجب ده فرض نه ده دلیل یې قطعي نه ده بل ثبوت ولا ځونی ده سنت نه ده قربانی دا واجب ده په مسلمان باندې اصیل به وي عاقل به وي بالغ به وي مقیم به وي او صاحب نصاب به وي یعنی بدون به وي غني به وي شرعي غني به وي چې دا شرطونه په شی به په دې سړي باندې قرباني واجب ده مسلمان حور عاقل بالغ باندې مقیم په مسیر باندې ته وجوب دلیل دا دا وجب ده چې د متعلق سخت وعید رغلا ده نه بیا سمې چې سیف چې قرباني نه وکړو فلا یقربن مصلانا من لم یزحی فلا یقربن مصلانا او که مکان څه کو قرباني نه وکړه دا د میږي ګاته د نرسي د مسلمان یې ګاته دا د نرسي چې دا یې ملتسي و دا یې چې مسلمان مسلمان ځون بلی دا ډېر سخت وایي دا اې دې وجنا امام حنیفه سي به دې په وجوب باندې کول کچې دا واجب ده فرض ځکه نشوي ته ویل ځکه چې د خبره واحد ده دلیل قطعي نه ده ډېر خلک په دې کې شدت تکول کو سستی کو چې یا د مسلې نه خبر نه دي چې دا او یا د نقصان چې دا خو نقصان ده په کې چې دوی درې قرباني وشو خو دا ډېرې دي که نه او ډېر خلکو دغه مخ شو ډېر خلک نه کړل تقریبا تقریبا خاص کر چې شده وکنه په شده به قرباني نه کړل هیڅ نه څه کنه د مسلې نه خبر شو شده قرباني کو زکوتی ته خبر شو قرباني ته خبر شو زکوتی نه سر سه به شده به نه پرې کول انا کې غاڼه به وي ولې هو غاڼه سوکاوي غاڼه به وي نه دا کنه وجب د په مسلمان مو د مسلمان کا بیا نر و کا خدا وا حریت ته شرط چې حاصل وي ځکه چې مریای د څه مالک کېدای نشي عقل به ته شرط له ونای غیر مکلف وي بلوغ به ته شرط په بالغ باندې نشته ده نه په نابالغي باندې کته به شه د نابالغي مسله ذکر کوي چې کنه بالغ کې خپل مول د ولاتو به پابنداشتا نور به کده د دولت نه پر کوي خو صحیح دا ده چې په نابالغي باندې که خپل دولت کې ویا او که نه ویا په نابالغي باندې قرباني نشته لکه څنګه چې نه عبادت نشته خو قرباني عبادت ته ځان نه باندې لازمه او دا به تر هغه چې مقیم به وي په مسافر باندې نشته تاسو یا په مسافر باندې شته زکوتا په مسافر باندې شته او قرباني قرباني په مسافر باندې شته ای قرباني ډېر اسباب وړي مسافر شه کله کله اسباب ته مهیا نشي مسافر باندې قرباني نشته کوي دور بیا سفر دی وجنه قرباني نه سکته لکه جمیل می شیر شته باندې عید می شته په شه دارنګ قرباني شته می سفر باندې او بل دا چې مسیر بي وي صاحب نصاب بي وي غني بي وي مالي وظیفه ده هدهګه د پران نصاب شاید درکړه چې نصاب خوند وي چې په خپل غني وي په باندې قرباني ده نصاب هغه نصاب ده چې کیم د زکوتو نصاب ده او څه فرق ته پښه نشکی مقدار څه فرق نشته یا اونی متره سره دی چې خلاص سره دی اونی متره سپين زر ته به نصاب ورسېږي د نیمې بندې پنځه سترې سپين زر به نه جوړ شي یا څه پیسې دي وې سره کالر وي کډېرې وي ځنه هلته ملکي پیسې ته د بار نه ورکوي چې مثلا یا پر سل دي یا پنځه سي پي دي دا سلا دي پي دي دا پنځه ساري پي دي دا لا ساري پي دي څه پیسې دي سره څه سپین زر دي سره څه سره دي سره غوني چې سره ګاټ کې اثردار کنه خاص کې د سپین زر به وچ د پیسې ور وچوي په دې باندې به بنی باندې په دستر سپین زر باندې وشي دا فرتا ز کوتنه صاحب سلام دیګه چې اده پردا په شاو چا به نمی اوی اې دې وز نصاب د پردان د پچار کې نمی دوی ته قرباني نصاب د پرنه مقدار هغه شي دا خدا نه وسه چې نمی دوی اې پردا شاتو چې کول د پتیری دې پردان د چې کول د پتیری دا پیسې ته سره نن ملاو شلې چې عید ورځ مطلب ته صاحب نصاب وي کول نه پته شو خو عید پورې بل ته صاحب نصاب شه په تو قرباني واجب شوله یا د ضرورت نه زیاتای سامان تو سره دا چې کوم ضرورت نه خپل پیری چې دا د مو استعمال شي نه دی په دې شکل نه استعمالو ضرورت نه زیاتای په کې چې کوم سامان دا دا په دې نصاب شمرل شي کپڑے په درې جوړه نه د انسان د پر په دې نه جوتای ضرورت نشته دا د زیات نه جدای دی په درې جوړه نه امیشه سه واجب نه خوښ دولتونه ډېر شول دغه به قیمت شمیري حالانکه دغه قیمت شته نه درې جوړ ځای کنه کا کپڑے کده نروي کده شته به کنه دغه یو مالیت لري قیمت لري دا به ورګاډه وې کنه تو سره سره کپڑے دي جوتای به سره دي سره چې تو دې تو دې ورمنه جوتای دي ا ت و پ ک ر ش د کراکري سامان دا پلټینا دی پیولې دی کنه ترموسینا دی دی استعمال لدای پر کوي کنه ټي وي دا کنه پلنګینا دی زیتای شای چې ته پر استعمال نه پښه کې ته ما استعمال نه پښه کو اس یې شي دی بیا به دا ټول لاملیت په شمیرل شي دا هم چې سره ګاټ کې خاص شي کې دا اندازه ورکړه دا خاص کو په دې به څومره پیسې وشي په پیسې به څومره سپینځار وشي دین به باندې په دې سره سپینځار چې جوړېږي سره کنه به به دغه ورګډوي نه نار دې پیسې سپینځار سرزار ضرورت نه جتای سامان جتت نه دای کپڑے دا ټول چې سره مخلوط کې و دې نه سپینه در انصاف نه پیرا کېږي به دا صاحب نصاب ده هیڅ هغه تلې وزن بدل شوه د از ګرامینه دی چې سو بارا ګرام سه پوسا کنه چې سو بارا ګرام سره باون تولې چاندی بره جوړیږي خو دا یې غنه چې پښتنه کې ده زرګرونه نه د مختلف نرخینه او شاید سپینه داره دا به کار مکار سره ګاټه کو سپینه در نه پکو پړندل شي نه او دا نمبر 2 نمبر 3 به چې دا خپل کای نمبر دی کنه قیمت یې کامل نه پینځه خالص پینځه کنه خالص پینځه چې وی کنه تقریبا 530 روپۍ کنه دا تولا جوړیږي 630 روپۍ په دې نه علاوه ته رسېږي دا رساب ما چې په دنه باندې چې حضرت قیمتي دي چې پاري صاحب ته وکړي پانه بلش کې زیاتېږي په شي دا 31 یو یا 32 یا 33 هزار روپۍ دا چې سره نغدې پرتې دي دا خو چې کوم شي د پروي کاټوې د پري شي بیا خو ته به د عید ورځ درنو عزیز پرتې وي هغه ټول چې استعمال دې نه کړي ا کاردن علاوه که قضا ودر باندې ودر باندې ور بیا د نشته شمیر دی ا کاردن علاوه که خپل ټوله ته دی شي به زمه پلوکی ضرورت جمع کړی چې هغه پلوکی ټوله باندې کو خو یا دی ونه لګولې قرباني شته در باندې یا اته په کېر شي چې کیم زو د استعمال نه و د ضرورت نه جتای شایدا هغه چې روخله هغه چې کنه خاص کې صدا پیسې دي سس پینځار دي سس را دي به دا نصاب به نه جوړېږي پیرا کېږي بیا صاحب نصاب ده به دونه په دې باندې شته نن سبا دا پیسې ډېرې شوې تقریبا تقریبا که نه ښځینه به سره سپین زر استعمال خو کم ده خو سره استعمال شته بیا ولې سره د قیمت ډېر چک شوی ده هغه یو یو تولا یې په چالیس هزار ته ورکړي بیا تولا سینتیس هزار چتیس هزار بیا تولا د سره ده نه یو څه لا چې سره یو سره دا که د غاڼې د پر دیویا سره کنه دا پیسې دي دې د غاڼې پس مې دا خو مزور د غاڼې دوه خسته ملوي دا پیسې دي نه چې یو تل سره د سره وي او دا خو د غي سوب ده د قرباني د پر حساب د ځخه کنه غیر نبی شایبر ګډ دلا شي چې ضرورت ملتاوي کپڑے اوس را دي په درې جوړه شوی کنه هم هغه پریا زیاتای وي نشه دی به تقریبا تقریبا شادي شدا شې دی به چې ته نه وي نه خلاصې دیګ نصاب نه دا نصاب دی ویل پیرا کړي یو دوا تیرا په دمر غاړه پرې شي وي کپڑے دي و کپڑے بیا قیمتي قیمتي ولا په درې جوړه زدای کپڑے دي ا کپڑے به رسې بیډي و دې سپینه درن ایسب به تقریبا بیا قبل کول کنه د ضرورت نه زیاته اصل نشته سره خالص زار دي سره به به ونی متر زر مې پیر کوله وتا خو چې سره بل شي وی کنه به سپین زری سو به تکیږي چې سو 12 ګرام دې سو به تکیږي کنه چې هغه 31 32 هزار کنه سه پوسه ځان حساب نه جوړیږي مزکا دو یو سړی او چې کیما کنه اې د کار کا بلادو لیډا زمن کری دی بیه کدا چې سمره مزکا دو چې کری دا د کول خلا دو به دا غ په دې نصاب شنو شمیرله او کوم ځکه یې ډیره وه ټوله کاری خو غلا په دبل زیاتېږي دا زیاتې غلا چې کوله بچا چې هغه غلا هغه چې سب کې سره پیسې دي سره سره سامان د کپڑے دي یا زار دي سپین لږ کړه مې به هغه یې سب ته ګډېدل شي هغه غلا یا یا غم ځکه چې سب کو چې دا مزکه چې زه نکو کړم د کیما چې کړه دا به د کپېکی دا بکی چې نو کړه کنه امو باندې کړه حاجت مې نو ته پېښېږي امزه کې کیما په لګېږي نه کې کیما مې دا کنه کړی یا خو مزه کې شتا کنه هغه د په ضرورت شنو دو ان کنه کړی نه او کا کړی په د باندې بچات تو کنه یې کیما ته شپېل شي بیا دې ته به ورګړېدل شي ځنه حال کې ځان سبا د رغزي می خاطر راغلی سره تقسیم کړی دي کنه ا کار نه شي یې کړې دې پر دې په یې کېد نه په جوړ کړه خو تقسیم چې کیم تقسیم شي وي دي تقسیمینه سره کړی دي کنه کیم کومه دا راغلی سره وشري دي تقسیمینه سره کړی دي او دا ده نو شو چې دا تو شو دا تو شو دا یې ملک تا قیمت لري بیا هغه دې نه ساتو ورګړې شي کنه به څه بدل شي قیمت لري کنه په پابند صاحب حساب ګرځي پیسې نشته سره خدا سره شته په پابند دا قرباني سي او قرباني زناور یې کنه دا وزام یې ته هو مشادو یې شادو په درې قسمه نه کېږي نه قسمه زناور نه کېږي خدا به کنه مشروي په مشره باندې کېږي په وړې باندې نه کېږي مشره په زم یې شي کنه یو کوری زادو یو کول عمر چې پیراوي به دا مشادو په دې وزا په دې میر باندې کېږي البته په میشه سنی بندا کړي شپږ میاشتې ده بده شپږ میاشتې کنه ورای دی ورای دی خو چې د وجود نه غاټه وي د کولې سره پیړندل شي په پا بندا کړي خو چې مکمل شپږ میاشتې پیرا وي کنه په دې نه کام نه و د کول سره په وکړه ورهي می بند نه ورهي ما چې د کول نه چې ور کام یې نه په باندې کړي کا وجود نه کنه غاټ ویا او دې هو مشه په دوه اه، مشه شي مسنه هغه ته دوه کلی دا وته ویل چې دوه کلو مری پیراوی هو دو سخی دا قاعده بیا چې دوه کلو مری پیراوی به دا مشه دا په دې باندې زکوت کیږي دوه کلو جو شي کنه هوش کیږي خر کې بیا هوش کسي کنه آیا دې علامه چې دوه کلو پیراوی ودا سره په شدل شي چې هوش نه وي شو هغه کلو پیراوی واغه ته وی کړه چې دا کړو عمر په پیرا دا کنه دوه کولې پیرا شوې دي غوښانه وکړي او د وجود نه نشي پېژندل چې دوی کولې دا کنه دای ته وی بیا پیګه په خپل باندې دبار نه د جهیز چې تو خپل اطمینان نه باندې کړی ته لري وخري بیا سره دګر ځکه چې اکثر سره دګر فاسقون دي هغه شي خرڅوي کنه ا په خپل باندې بار نه پته بده دی وینا دا سره دګر وی کوم کړه دا کنه دا هی واجب ما شرکړه به سره خبره چې دا کړی پیرا دي چې کوم چشتان پاتو هیته لګي چې کوم اصلي چشتان ده دا څه ورا خشو دې نه ورا اسه دغه په خپل په دې بار نه په مرکز چې دې کېر نه وادي چې په چې دوا کوله دی و شي نه پیرا او ته تا کنه هغه عمر پیران شي دې په بدانه کې په دې باندې قرباني باندې کړی او دې شو عمر هغه پنځه کوله ده پنځه کوله عمر چې پیرای په پوند نه ور کړی خو به سالم دا زوار به سالم وي سالم دا معنی چې کنه عیبینه بنی پشه او که سنه څه تعاون یې کنه دیګه نه او خسلو دې معذورې پښې نه چا مزبخت یې بیا یې کنه داغه لګوي دا خو په چې بیړي باندې وي خو پتلای شي ځل پر سوال شي بیا په دې باندې کېږي او چې بالکل لګوي نه په شګروي یا چې ګاډي ولې وي یا په شګروي به په دې باندې قرباني نه کوي شاید چې خرابوي غیر یې کنه چې کاټ وي په دې قرباني نه کوي سترګه چړندای په دې قرباني نه کوي و د ر ن ګ کنه پیرا هیڅ وې کاټ نه ده یا سترګه پیرا ډندا نه ده یا لکه کې د پیرا کاټ نه ده پرې نه ده کنه حسنه څه کنه کاټ شي ویدو بیا هغه مفتابهی کو دا ده چې په نیمه نزیتای کاټ وي غیر غیر په نیمه نزیتای کاټ تا او یا لکی دو یا پیزه دو په نیمه نشته یې کار تو بیا په دې باندې نه کېږي په نیمه شا فتوا په دې دو چې نه پکې چې نیمه کاټ بیا نه کېږي کني کیا څه کدا څه چې دا خو نو ډېر پرې مساوي دو او احتیاط کوي چې نیمه کاټ بیا په باندې نه کېږي درېمه حساب شي چې درېمه حساب کاټ یا په درېمه سجود کاټ یې پانه کېږي مفتوی کولاله چې نه چې اکثره کنه و ابن قدو د سرګه شي کنه پیرار یې وطن په باندې ویني ا دې غند زاره کول اندران د مې خو پاته لګی چې دا پنی منه ډېر کړتا او کم کړتا یې خو پېمې شو کا چې کېدل شي خو د سرګه ولا مشکل دا هغه په سجا وته وی چې دالي منه جوړای کړه دا فقها دا طریقه لري کې کنه چې هغه په دا طریقه جوته وي چې یو رکن داغه ای بنو کسر غدا وته دا باندې کا چې په دا بالکل کنه ویني نه نیمه په نقصان په کم ده کنه نقصان په ډیر شو دا وریا ولا کم شو دا بیا نه په باندې کیږي په دې باندې بدا جواب تکه شکر په باندې کنه ادبار نشته کشکر سره نه پیدا شي وینا بیا دا عیب نه ده او کموت بیا کنه دا عیب نه ده په باندې کیږي البته کله وښنه شکر خپل وښنه او سر ته یې نقصان رسول لوند نقصان رسول په باندې نه کیږي او کا کوټه خا پښه پوته ولې د کوټه خا د پښه پوته دو کنه کیده چې غاوې اپاستا ونه نه راوستل ښکار وتلا ده به دا صاحب نه ده په دې باندې بکیږي په خاصی بودا کېږي خاصی دا مته یې چې دا کوټه دې نو کړی وي سره نه څه دا یا کړم بل نه وردا کوټه دې سره نه نو کړی دی په باندې کېږي نه وره او یا ده کنه خوټه دی هغه ټکولې وي ستا په هو ټکولې دي پابو نه کیږي قرباني په دې باندې کېږي او د غوښه ولا کنه شاته وروړه غوښینه شتانه غوښینه غوښي اس به غوښینه تل شوې دي د فقهاري کې چې اکثر غوښینه چې پوتی وي ولش کې غوښینه کنه هغه خاتمي په دې باندې کېږي خو صحیح خبره ده دو چې اعتبار کنه اعتلاف ته چې دو خروق کړای شي کنه شي کړای کچېره کنه خروق کې کړای شو زونی مړول شو ګوشین اکثر تل شوی دي او بیا دې زون مړول شو کنه خروق کې ریا کړل شو نو قرباني په باندې کېږي یو غوښه پیدا ده خروق وو او کدا سه کوشیا سره شوی کچې زونی نشو مړول کنه بیا په باندې نه کېږي دا شوی کنه خو شوی تل شوی دي کنه او زرا نشي مړه ولا او شنه یا شلولې دي زور نشي مړه ولا بیا په دې باندې قرباني نه کېږي چې اکثر طالبي په کې شي چې سمره شرکا دي کاندر دي کښې دي کنه په دې غونډه باندې قرباني واجب وي دا نه چې دا زنه یو کو کنه بس په کې شي چې بازنه وکړه خټول کېرو لا په دې باندې خلوش ول ډېر وخت سره د خلک دا تصور وو چې په کې بچو سره قرباني وکړو خدای ټول کېر مشوله نن سبا اکثر کاروبار ولا ډیر شول کنه یو سړی زمری فلوریا ژوند دی زمری وي خو زمری ټول په کاروبار لګیا وي سک د کنه چلوي سک تجارتي نه کو سک په کترې شي دي کنه و دي بالکل سره ګرګار دي بالکل کدا سرات وا چې کاروبار کې اته کنه ا دولت ټول فلور ده سره فلور ډیر مستقیل وي کنه او ټول اختیارات یې پلور وکړ او ټول زمن کنه اخی پلور ته حواله کوي ازوم څه نشمري کنه بیا خو هغه ټول دولت یې پلور شو اگر که زمن په سختاري په سرګټي او کدا سوي کنه دا سمونی به شاته کنه بالکل پلور مستقیل وي نن سمن سبدا تا کنه خاص رېګه ته چې کوم شدي شای چې وداوي ته وګوره اکثر وینه ولسی بنا ګوشيږي او کني ګوشه کنه هغه مختار وي دولت خپل زور شميري لو ته نه هر کوي اگر کپ لو ته ور کوي سره ګرګار دي خو دولت خپل ظلم شمیري کنه دار کټي کنه دولت شي کنه بل لګیا دا بل لګیا دا کنه به دولت سره ګرګار وي به دا ټول کنه په دولت سره شریکون دي او په دې باندې په هر سړي باندې خپل زکوته ده په خپل سر یاد باندې خپل قرباني یاد باندې هرې به قرباني کو کنه ولته ګر سره ګرګار بیا اثر دا سره مسره مشوره شوې چې چې ګانې مزګه کو به سره قرباني وسي ځکه چې ګاڼې مې ته سوي دو خو دا داسې شلانو ده مثلا اصل فتح ولا چې پریدو هغه ما چې کاروبار دې ګاڼې مې کړه بل دولت کې نشته کنه په ګاڼې مې کې وخت دي په ګاڼې مې کې ورکنه دا ورکړي دي او یا سره دې چې ته یو ځین کړم ځکه لاس یې شلیه په نیوز چې څنګه په ګاڼې باندې کړی دو نه رم ځکه یاشتا یا نه کاروبار یاشتا کنه په دې باندې خزون نشته کنه نه خلک کاروبار یاشتا به سره قرباني کیږي ښا په باندې باندې یا د بینک منظم دا کنه خالي خدا غا دولت نه چې دا دولت دې کنه مېر حلول دولت یا شتا کنه نو سیا غا دولت کسي نه چې دا به کنه یا فرمایي تر وکړي دا حلول دولت نو کړي هغه تنها یا خالص اندر وړي شاچم ابم شو خسي ده نه کدا څه کنه حرام کاروبار یا و حلول کنه حلول دولت یا و کنه حالت حرام ته نو نو سره به قرباني کېږي کنه غوډه نه په باندې حرام کېږي مکه دا به چې پښتنه ورو کوي چې لکه چې به تو به قرباني کې دی وی چې کوه قبيله مې دوه کنه اویل کې بیا خپل بیل کې ورزروي نه دا قرباني نه دوه کنه دا قرباني په نیت بده کنه بیا دې سره قرباني ما کې تا کنه اې دوه ورته کې دی بیا غا ان را سره کاوه را سره خورو پښه کنه ځکه چې دا تجزي کبل وینا په قرباني شدا وینه تلول قرباني دا و چې د وینه تاله شدا قرباني نو اته جزي نه کولای چې یو لاکه نیت خراب شو قرباني نو شاینه را سره نه کېږي کنه نه دا سم سړی نه چې قرباني نه په باندې کېږي قرباني کو هغه لشکې مشکوک تا کنه په تو قرباني نه کېږي ته فقیر ته غریب او ته بیا قرباني کې کنه دې په نیاز کې کنه فرق منی بیږي نیاز به ته صحیح ویني راخه ټول مسلمان دي کنه زیاده وکړه چې مسلمان دې په جواب قرباني کو او دا مسله امړي ولا مسله کېږي چې په سمړي ته پر حساب شوم سه بلا قرباني سره کېږي کنه سره کېږي اخنا فتوه لیکلی دی که چې مړی ولا حصا کنه هغه نوې سره سیکې د نرول سره چې پکې نرول شي کنه ته مړی ته یو ډړای ته پوسې نرول ژوند دی دا یو کس ډړای دی مړی ولا دا بدا نه کړي غونډه نه کړي دا خبره شسک سره متفق نه دي سره کنه امړي سره کنه حصہ نیول شي کچو سای کنه په یوه نور شي امړي پر ډړای ونسي دا بالکل صحیح ده کنه ا دوه لا صحیح ده هغه باندې مړي حساب شو لا کنه ایت څو پسر دو و امیر کنه د ژوندۍ ولې حساب کنه په دې سره سره متفق نه دي و کبا که مصریحه جزیا موجوده دو کنه چې کایو صحیح و او حساب په شکریه خو مړ شو ژوندۍ مړ شو پښه دا هم یو رسول ته پته شو ته اخو مالک نه خو یې ورسره ته ویل کوم چې دا ډډه به کړی په پلو کې یې دې پر شو چې امر دا کنه مې یې دې پر دا پښې نسی دا صحیح کېږي کنه یې مړي دې پر شو او بلکې ترغیب وکړه دا کړ چې مړ د ګوډه ته مړې تا کنه یې دې پر قرباني کې صاحب قرباني یې غوډ نه وراره ولې دوه غوډ نه وراره غوډ نه ورشه کنه وې څه کې دې پښې پښې کې دلشه البته دا خبره ده چې مستقل دې پر کم صحیح کړو رايو کو یا او زاو کو ویژو ته وکنه ا ډېر ښه خبره ده او په غاړه نه ورشه کنه مردار پر حساب پښنی ولا شي په باندې نه خراب پیږي هغه شي تقسیم تقسیم په طلب باندې پچار ده دا څه اټکل تقسیم ده پچار ځکه چې دا تقسیم باید او دا هغه شی وزنی شی ده بیا جزا یو ده او کله راشه په شي کې بدا سره خرڅوي څه پته لري کته دا ډېر شي متکامل شي بس ویونه جوړیږي اې دی وجه نه پته لا باندې پچار ده چې کمای په شي نه په شي چې سود ور پښه رونه شي هو کدا سه د هڅې جوړ شولې چې په هڅې شي د هیڅ نه مسواد ور شي دا په شي ګاډ دی په شي شي دی په شي کنه و یا لره په وچوي کنه لري په شي په وچوي و زر سره ګاډه کو د پسک په وچوي مختلف مختلف کنه بیا پاغه شي بیا دغه څه اټکل خپلولیا به جوړ دي چې شینه په مختلف په وجه ورشي کنه هدي کا بیا هغه شابه کنه مختلف سره به مقابلات دي نه به مسله ته مانی مدو چې په اړه به نه مختلف شینه کې شو شي کنه لري مری پوښښ شو شي کنه کول مې پوښښ شو شي شي په مې پوښښ شو شي بیا بیا سره جوړ دي پټکړه راوځو او کښه چې څه خبره خدا ده چې سای چې کله کښه یې چې هغه ده تقسیم د کو دوی حصے د قبیله تک شدی وای شده کنه اکه خلق ته وسی کنه خفیرون غریبون چې چا قربانی دي کړی غریبون دي کنه هغه ته دا ویر کو شاده سره چې هی قربانی په ویر باندې ویر کو کنه ځکه قربانی په خلک حق کښه په حوی کنه چې هغه ته هغه ته ورسېږي درې مې څنګه هغه ته دوه پچار ده هو که داسې وه چې خپله قبیله ډېره زیوته وه که نه اذن اهلویان سره ډېر وي که نه هو مستقل در ورده وي چې تا په ځنوشي ورنه کړي وي که نه بیا خپله که نه قبیله ته هغه شر کمیږي که نه بیا که نه په صدقه یې دې پر بسه که نه اته بدی نشته که نه بل خپله قبیله به د خولې دغه صدقه دو ته چې ته پوتې شي که نه آی وخوري دغه صدقه دو و ك ذ ن و د ډیر کړی وي یا سد نوار د غټ نوار د مستقل کړه د قبيله ولا کنه بیا په چا د چا هغه تقسیم کې کنه نر خلک ته پسې ورشي زنا زنوار هغه شودو کو به د خلک دې مسشوري مشرپ کو چاو کنه هودو یا شودو کو مشه یا شودو پسې کو بیا هم توري شروع کوي چې شودي خپل ما سره مرسته ده کنه غریبونو ته ورکوي سا شودو دا ډېر ډېر وي شودو کې ماته دي خلک ځلې نه پوهېږي دا کله کله ځناور سړی وکړو بیا کنه خوښ نه شي یا کنه په بدل شي کنه بدلوي هغه ځناور یا غني سړي پر خصوصي کې سار نشته ځناور بدلول شي کنه ا دې پرېښلو کنه بل ځناور کې خو پاغه نه به چې سمره دې دغه ځناور قیمتي ده پاغه نه به شکه که خندنای به کې شاکره شي خندنای کړل شي البته فقیر چې کنه زنوار وکړو په دغه قرباني نه و او قرباني په نیت زنوار وکړو او په زنوار ونه به دا معایشه دا نشي بدوله دا نظر شو دا زنوار به دای اولوي او کدا ونه مړ شو یا ونه ور شو د خلوص نه را غنی بیا په دې نه خلاصې ځکه چې غنی په زما باندې وی کنه یا په زما باندې کدا مړ شي بیا به کو بل به کو او یا شکر یا لاړی کی کنه دا به خاص خاصوی دا به چاته به ورکوي چې پیسې په باندې کېږي به دا فقیر ته ورکا کنه سرمن که خپل استعمالوي لکه هر څه خپل چې خپل څه ساوي را جوړېږي خپل استعمالوي خو خپل استعمالول شي سکروتی دی ولا جوړ کړل سمي صلات دی ولا جوړ کړل سلیټ جوړ کړو مخه به کنه خلک استعمالول شي وکړي مکرب مې جوړولې او که خپل په استعمال شوی مثله بیا صدقه کولا شي ودون تا ور کولا شي فقیر تا ور کولا شي صدقه ده نفي صدقه ده ودون تا ور کوي سرمن یا فقیر تا ور کوي او که خاص صدقه بیا پیسې تصدق بیا واجب ده هذا أنا في صدقة أنا ببي خام خادة صدقة صدقة كبير غير كبير بيا فقير تا غني تنا فقير تا بيا كبير نسا وکنا جامعته دی پرا مدرسه دی پرا ادګه دی پرا سرمنه دا کنه وشتل شي او خلک دی پرا کوي بهر د تملیک نه خو نه منځه ته سیدو او نو ا جماعت ته سیدو تملیک په خامه کې چې کنه چاته به ورکوي چې آی ملک شي او چې ستانه شي کنه به اګه یې کا په خپل اختیار باندې کنه مساشه لګولا په جماشه لګولا کنه مشره سره وکړه کنه ځکه چې جماعتینا او مدرسې سره به په خپل جبن نه جوړوي خپل پیسې نه جوړوي به دی وجه نه کنه عاشه به خار دي دا معطل پوت شي اذا کوته یا د قربانۍ د تمریک سلا دغه جایز ده کنه خپل پیسې باندې ذاتی پیسې باندې څوک جماعت نه جوړوي او نه مدرسه جوړوي فقراء ته چې تملیک وشي کنه هغه بیا هغه پیسې په باندې وکړو بیا په جماعت شو لګوي په مسا شو لګوي دا تملیک دغه داخله جایز ده په چار خدا سو نن سبا خو حالت څه شوی دي کنه په چار داسو کنه لکه څنګه چې د خپل ځون کنه پابو د بدرېغه خپل دولتینه لګوي خط کوي چې دا مدرسې او د جماعتینه په خپل ذاتی پیسې باندې خلک جوړه به د زکوتنه او بهر د کنه تاسو یې نه بهر د قرباني نه د فقرا به شایده فقرا ته ملوي دلا کنه حق دا و چې خپل کېر وي خپل بیٹک په خپل پیسې جوړوي جماعت په پیسې جوړ کا ما صاحب په پیسې په جوړ کا او دا کله شا ډېر خلک په دې کې شی به دا غفلت کو چې دا غاس ورنه ټیل کو مش پال په جوړوي مش جماعت په کې په باندې کی کنه نه تبلیغ شته په شی نه په شی کنه خلاف شته په شی نه سره په شی دغه دغه څه برایت جری کنه سره جمع کو چې میډو پرونکای شو جوړوي کنه به دا نه په باندې کیږي چې خامخ نه درېږي کنه په جماعت سره کوي یا په مسل سره کوي بیا تبلیغ بچار ده کنه طالب ته ورکو یا بل فقیر ته ورکو څه ته ودروي کنه شاچ ایته حواله کو کنه بیا دې خاصه کنه بیا دا ولاګوي قرباني د عيد موزنا بعد کېږي په کوم ښار شي چې عيد مس کېږي کنه مخ شي کچا وکړه به قرباني نو صحیح عيد موزنا بعد کې عيد مې چې یو چې کوش یا په ښار شي یو کې یو ځکه اته په محلا شي اته په جمع شي کنده شوه د قرباني به صحیح دو او که په دې ښار شي عيد مس کېږي خو چې ته نه شوه نه په دې شوه نه پاجم شوه دا بیا که په دې کې شوی کنه دا دې کې عيد مې کوه قرباني به کچا وکړه به دا قرباني نو صحیح البته چې زوال شي عيد وزو وخت تیر شي بیا که عيد مې سره کلی شي نو شو اس عارض دی وجه نو شو کنه بیا مې قرباني بیا ورو بیا سیدو پکې مې دا کاشه چې یقیني ثبوت شوی دی عيد ولا بیا که په بل کاشه دې حال کې ذکر د عالمونو فتوا کړی وکنه دا قرباني اسی دی بیا غیب میاس دا چې عالمون یې ورفتوا کړو چې دوته یې څو ده کنه ا سید کا په بل زلا شي کا بل ورش کنه هغه خلک نه ویت کړه او ډیر خلک دا سبسوی کسا یا دا کرا یت قربانی کسا دا سه دا څه په دولت دې شکل دې په توله حق دا ته دانا کنه دا دې فقیر دا دا سرچې کنه ته دانا دا فقیر دا ملي قرباني دا نقصان دا کنه بلکې حق دا کنه اې دې وجه نه دې فضیل ډېر په چار دې کنه چلش کې خلک نه ضرور شي و دا زکوته ولا یا سرچې ولا دا ته ونته ونته نو شمري زکوته وبوسي سرچې دا وبوسي کنه او دا خو تجربه ده کنه نو بیا سمې هغه په قسم سره وی کړه چې په دې سره د پتا او د پت مې چې ملک کمیټ نه چې ډېری تجربه د پرې شای چې کنه زکوت وبوسا کنه کوته به سب کا چې کوته د شپ تو په پیسې تر کمې شوې کړي رشي بي دي کنه صفا صفا چې زکوت وبوسا ته یو بوسه کنه په مرشي نقصان درتي هغه ډېری کمیټ نه بس ودان د مسله ضروري کفي دي